سورۃ الطارق مکی سورۃ ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې واتیایم نزول کې رسو د سورۃ البلد نه شپږ درشن داوا د صورت مهلت ورکی کافر تا او دا ترتیبه د بخ کی صورت بشارت نصرت ذکر شو دایره بد مثبت آزاد ذکر کړه او دا خلاصه ده لما سبقین د دې باب والسوا او شاهد دې اسمان والطارق او سوري سوري شاهد دي وبا ادراک سشی کوا کرتال را سوی الطارق ستوری دشپین النجم ستوری ساقب زریدن کې نشتر یو نفس مگر پدبانی دی حافی لما پمانا دی الا ان نافیا نشتر یو نفس یو تن مگر پدبانی دی حافی دن ساتون کی فرشتی دی مخ کې موږ ذکر کړو او یا فرشتي د یو کس خدمت کې لګیا دي او دی ګور انسان د سنه د پیدا سره پیدا کړی شوی دی پیدا کړی شوی دی دا وګونه تاسو توف کیدونکي نه توف وهونکي دي اوزی من بین الصلب والترائب د منز د شاده پلار او د چجو چجو د مور نه سینا اصل حال ذکر کړي انه على رجعه اصل حال ذکر کړي مور خېټه دي شا کې وی چې سای نیوی اغستی نو اصل حال ذکر کړي چې کله د دې شیر بیا خېټه تذکره لکه څنګه نور صورتونو کې ذکر ترایب دې شریعت یقینا دا الله په واپس کولو د دې نفس دوباره خامخا قدرت والي کلا هغه ورځ تول سرایر چې ښکار بشي عقیده اپټ شي او د ویدل سو من قوت صداقت او نه امدادي مددگار به هم نه والسبا شاهد دې اسوان ذات الرجی خاوند باران ان باران ولا ازمک ذات صدا خاوند چاودو چوي او فصل دې راوځي یقینا دا قران خامخا وینا د فصلون بیلون کې د حق او د باطل او نه دا قران بل حزب ټوخي یقینا دیو تدبیر کوي فریبونه کوي فریبونه واقید او زه تدبیر کوم کیدن تدبیر د دوی د دفاع د پیغمبر نه زیت تدبیر کوم پس یک فی کا ستا طرف نه الله دې ته کافی شي دای تدبیر وما هل الکافرین نو مهلت ورکا کافران ته مهلت لګ